دا کوشش سړي خپل اختیار کې دا خنه قال وه اجازه تاسو واورید یو شعر واورید د فارسی دا تاسو ان شاء الله ټول مسله ور باندې زده کړئ دا کلمونه راوباسي دا شعر ولیکئ دا دې استاد دې با سره تعلق لري په موږ خپل استاد اقدس نه اوریدل زیاده نه فارسی شعر او هغه درې سره ته جایز پکې ذکر کیږي نور به دا چې تاسو ته یا شي به اخر ټول سوتونه به وای فارسی ول زمين تنها زمين تنها دا سره کلام نست خره کوم ورته ماجر زنده آباد خلاص زمين تنها عمل تنها زمين تنها عمل تنها زمين تنها عمل تنها زمين با تخم زمين با تخم اي عقل ورای انسی صورت همدان ناجائز و باطل دیشو ام زمين باتكم باتكم نه باتكم اي عاقل هم لك ها دا یو کړی سول بل واو ورای انسی صورت همدان ناجائز و باطل یست ورای ان سی صورت ورای ان سی صورت همدان ناجائز و باطل غیر د دروي صورتونو ټول ناجائز اوسدي باطل پوه شو مثلا دا دا تاسو دا لکه پوره تو کړی دا لو کړی اما دا ناجائز و باطل و باطل دا تیات دا یاد کی اوس مړی به من پیاده ویا یاد نو څه خبره خره و ها ان وګونی سي زمين تنها عمل تنها زمین با تخم ای عقل ورای انسی صورت همدان ناجائز و باطل و وهي را مزارات عندهما پنځ صاحبین مکرمین باندې على اربعه اوجوه دا په څلور انواع اقسام باندې یو ان کان الارض والبذر لواحد إن كان الأرض والبزر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة جازت مزارعة لا مثال لزمين با تخم مثال زمينه با تقم دا سره جائز ده جازت المزارع دا مزارع جائز ده چې دا زما کم در ابو الارض او تقم هم داغه طرف نه زمين دا طرف نه غواوي وې اوس ته دا شي ده درای چې لټیږي ته ټیکټر بیا د نس او عمل جازت المزارع مزارع جائز ولی لأن البقره آلة العمل قاعده یاد کړئ چې کچېرته دوه چیزونه یو سیر تسول دوه بل سیر تسول کاغو منځ کې اتحاد د جنس نو بیا ټیک ده او کې اتحاد د جنس نو پکې بیا یو د بل تابع لکېږي بیا د مزارات باقی ګرځي اوس مسله باندې دلته اوس یو د زمیندار عمل ده او د بل د غوایي عمل ده یو جنس کې دوه جنس یو دین ځکه وای ما عمل کوي وای عمل او انسان هم څه لکه عمل کوي یو جنس خوش مطلب البته زمکا او بقر دا مختلف جنس دی یو بل تابع نکیږي خوش مسله ده هغه راشي صورت لان البقره لان البقره آلة العمل بقر آلة د عمل استکشلم ولا وې دې لپاره مثال شته او کنه او ګنډي به په خپل ستن باندې ما سره ستن نو څه چا ورته د کپړو والا دا جاي ده کنه جاي د کامل هم د سره د خیاط او علل عمل هم د خیاط خوش مسله بل کما اذا استاجر خیاطا ليخيط بابره الخياط چې دا وګنډي پستنې د خیاط باندې خیاط قسم من خیاط وإن كان الأرض لواحد زمکه رب الارض په زمیندار باندې عمل هم ده بقر هم په دې تخم هم ده ده نو دا چې دا دا هم دا زمين تنها والا صورت څه زمين تنها والا درس فلا جازت لا تود هم جائز ولی ځکه دلته دا زمیندار زمکه په اجاره باندې واخیستل ته زمکه په اجاره باندې واخیسته ځکه عمل هم د د بقره هم د تخم هم د د د د صاحب البذر چې د صاحب البذر معقود نه هي منافع رسو شو د زمکه یو څه مثلا او لو کې د زمکه هغه په محصله ده د بذر نه په اجاره باندې ولول دا صحیح لانه استجار دا په اجاره باندې ول د زمکه دي په بعض معلوم هغه بعض معلوم لکه نصف اصول من الخارج چې هغه کوم د زمکه نه راشنشي فيجوز نجائز فوش مثلا نو خارج از ځمکې نه په تخم باندې راشنه هغه نه وایي د دې لپاره بل جزئیه شته وای او کنه به تور مثال د دې کامران مولانا چې کومه د ځمکه اسامه استاد وتوی چې دا ځمکه ماته په اجاره راکړه زه به تاسو د کال یو لک یا دوه لک روپۍ درکوم تفسیر کنه نور عمل هم د د بقر هم د د تخم هم د خالد زمکه ورته ورکه په څه باندې په یو لکو کې دا به هم د کشان په صورت پوه شي مثلا کما اذا استاجرها بدراهم کله په اجاره باندې ونې زمکه په معلوم په روپوي معلومه فی ذمه لکرایا عامل ولی لانه دا رب الارض استاجر په مزدوري باندې ونیولو وهو دا اخر للعمل عمل ربي آلة المستاجر فعلي ذلك مستاجر من رب الارض د دې لپاره جزیه شته یو کنه کما اذا استاجر حیاتا ليخيط صوبه بابرته سره وصل مشتر هغه ته دی ویل چې دا کپڑا هم زما ده ماشین هم زما او کوکړې ته کې څه ته کوکړی ورته وایي اتار تیر ګوټ موږ کوکړی ورته وایي ګوټ دا عمل کوي څه ده زما ده په خالق ته کېنه عمل وکړه ټیک ټک نه ټیک تعالی به زه دوه روپۍ درکړم څو روپۍ شریري وکړي دا جایز ده یو سره یې لکه ګلکار ده ګلونه کوي بامونه ګلوي او سړي راوستل چې دا زما خسه ده او دا بوس دي او دا بیلچه ده او دا ګلماله ورته کې څه ده عزت نه کوي ګلماله وي دا ګلماله ده ګل نه ده لکه ګل ده ها ګل پارسي کې خټه نه وایي ګلماله ده بسې خاله لکه عمل د 200 روپۍ بدل کوم یو به هم نه در کوم 2 روپۍ تاسو ښه سړي کما اذا استاجر خياطا لکه سره چې په مزدوري باندې راوړي خياط لره ليخيت چې کپڑے وانګاندي خياط ثوب او کپڑے لري مستاجر دیبرتی پستنه د صاحب صوبن او طيان يا جلکار راول يقين بمره چې بامونه ولګر کې بمره په بلچو په جلماله د دې صاحب الالک خټه باندې دا درې سره تشول ها اول سره ته زمين باسخم دوه سره ته زمين تنها درې سره عمل تنها بس دینه باقی څه سوال سره ته راځي د آیات کې دا شریعت کې تاسو بل مزارات ټول مسلې درته یاد دي ان شاء الله دا نه جائز ده مش مسله باندې ان كان الارض والبقر لواحد ده رب الارض فار والبذر والعمل لاخر زمين ده فهي باطله لا مزارات باطل لا يكون وراء انسي صورت كده وراء انسي صورت كده يا ده مسله خلاص ځکه زمين تنها نه بلکې بقر ورته ده او عمل هم تنها نه بلکې سره بذر ورته هغه زمين سره چې جائز ورته هغه زمين باطل خو نه زمين بابقات فهي باطل وهذا الذي ذكره دا صورت چې ذکر کړي الک مخصر قدري استاد ظاهر روایت دا ظاهر روایت امام ابو یوسف بن منابی روایت کې دا مسله راغلی انه يجوز ايضا دا صورت جائز ده دا صورت جائز ده ولی لانه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز کچیر شرط پر شول بدر هم په صاحب الارض باندې بقره هم په صاحب الارض باندې او زمکه خاصه ده دوه د بل طرف نه خالی عمل جایز صورت وکړو د عمل تنها ولا صورت نو فکذا هم دا شان ته جایز ده اذا شرط وحده چې خالق غوي ور باندې سکی شرط او ته هم زمیندار واچي څه شي مثلا نو ورته ور باندې ها ګوره عامل ورته ویل به زمیندار زمکه به مستای لګره ورته دي اچھا جی څه پوښي ګلان فکدا همدار کوم اذا شات کله شرط واحد او یواد بقرر باندې شرط په رب الارض وصوارك جانب العامل وبقد دي دا اصلت لك جانب د عامل زمیندار او تل ز خالص مقدر کوم عامل عمل بم ستاوي بقر بم ستاوي بذر بهم ستاوي جاي سره تکنه تک سموله جاي ده کنه دا د هغه ولا صورت زمين ته حواله اوس کده شي چلو شو چې دا دا مخ اولنی صورت چې رب العظمه کده رب الارض او تو خو هم نه رب الارض او عامل خالص ورکول بقر او عمل جائز وکړو جائز دلته لکه څنګه چې لکه وای عامل باندې دا درې سره لکه عمل بقره او بذر شهیدا او دا هم شهیدا چې بذر په صاحب الارض باندې شو بقر دا څه جایز کوو جایز فهمي نو بالک رب الارض دې هم جایز مش مثلا ذکر رب الارض یو صورت داو چې زمکا بذر او بقر په دوه باندې شي قطاده چې فائدہ د بقر ليست من جنس منفعت الارض ولی د بقر منافع دا مرتب په حیوان دي څنګه ته الله جوا د بقر منافع دا مرتب او د زمکه منافع دا مرتب په غیر حیوان دي او قانون دا ده چې د حیوان د حیوان منافق کې اتحاد جنسي الکه وای دا حیوان او غیر حیوان په منځ کې لکه اتحاد منافع او مختلف جنس له یو بل تابع نه کیږي یو بل تابع نه کیږي خوش مسله ده خلاص ان منفعه البقر فائده د بقر ليست لنا من جنس منفعه الارض جنس منفعه الارض ولی لان منفعه الارض که تاسو له دې کې تاوان څه ده که تاسو وي دې کې تاوان څه ده دا تاوان دا چې بیا په یو صفقه کې دوه صفقې راځي په یو صفقه کې ځکه یو صفقه او عقد پس مکه کې شي بل صفقه او عقد په بقر کې ځکه بقر دا تابع د سمکی نه ده چې د سمکی تابع نو عقد عقد کې هم د تابع د سمکی نشو نو بیا په یو صفقه کې دو صفقه له تاسو ویل چې په یو صفقه کې صفقتين داخلي ناروا دي ولی ځکه چې اوله یو صفقه خو بسې چې دوه مکه نه اجازه نه ویم لا قبول ته رکن لکه صفقه رانه دی او جن دا ناروا خوش مثلا لأن منفعة الأرض قوة دا پیدا د زمکه یو طاقت ته فی طبعها فزات د زمکه د زمکه فزات یو قوت ته یا شری چې اچریږي بیا پر طاقت باندې زمکه په خېټه کې پروت انیماو غټېدل ته هم پکې واچو پس زمکه کې یو ګرمایش ته طبیعت زمکه دا چې دا سکی راشن کول ها ومنفعه البقر او فائدہ د غوای چې دا صلاحیت الاغا او صلاحیت د لیاقت یقام بها العمل چې پاغي صلاحیت باندې عمل موجودی دي څوره فرق یا درس دا وایي چې زمکه د تیز را شینکی په خپل شینکی او غوی چې عمل کوي لکه په خپل نه کې څو پر لکه روان دي صحیح څه مطلب باندې خراب كل ذلك بخلق الله دا ټول د سلام په پیدایښت نه کیږي نو څه خبره نشته دې سره دلیل سره مناسبت نشته هدايه مولا باندې په خلکو دا کول چې دا معتزلی ده لازم بالله تعالی دا څه ده معتزلی ده نو دا زه معتزلی نه ملک زه سه اهل سنت والجماعت ذا افعال د عباد دا مخلوق د عباد لپاره نه بولم بلکې مخلوق الله لپاره بولم څه څه په ضربه فلو فلم تتجانسا د دې دواړو منفعتونو کې الکه مجانست را نه غي پښتو پرې کنه پرې او ولی ولی مجانست نه یو منفعت مرتبه په حیوان ده بل بل الکه منفعت مرتبه غیر حیوان چې زما کوي فتعذر نو متعذر ان تجعل شو ګرځول چې منفعت تبقر تابعا تابع لها منفعت اسم کې لپاره چې بیا د صفقه لکوي سو ګرځي صحیح ګرځي د عقد صحیح ګرځي بخلاف جانب العامل بخلاف جانب د عامل باندې چې د عامل سره بقر او عمل ځواړي او د رب الارض سره بزر او زمک دا جایز صورت زمين با تخم ولا صورت غیر لك دوار اتحاد ولی اتحاد ځکه عمل د عامل هم دا مرتب په حیوان چې الکه زمیندار ده او د بقره عمل هم مرتب په سره په حیوان په دور کې اتحاد د جنس ته نو الکه عمل د عامل د مطبوع او عمل د بقر د اثر تابع او تابع په حکم نسې کیوي مطبوع کې نه دواړه په یو عقد کې الکه داخلي دل شي درې پکې جایز یو پکې څه ناروا احدهما يكون بدلا لاحدهما چې ته هم د زمیندار وي عمل هم رب الارض کوي بقره هم رب الارض اسمکه هم رب الارض دا صورت خالي او سړي ورته څور کړو ته نور زمینداری به لکه رب الارض کوي او لکه بقره هم د د اسمکه فاصله کوي دا صورت ناروا په منځ د بدر او د سکی د عمل کې ځکه د ربع طرف له عمل ده او د صاحب البدر طرف نه سره بدر څه شموله او په دې شان ته مزارعات باندې چې تم په شریعت کې یو صورت راغلی څه شموله په دې شریعت باندې راغلی لازم علیکم مزارعات امام صاحب په فطول اقسام سره روان په دې باندې دا منصوصینه نه غیر سره پوښ مثلا لا لانه یتم تمامېږي فرقيږي دا شرکت بين البدعه والعمل ولم يرد به الشرع قريبا الشريعه ولم يرد به الشرع وبل دا دا جائز نه دي اختلاف جنسهما یو طرف ته عمل ده بل طرف ته مذهب یو طرف ته سره عمل ده او بل مذهب ده د مذهب عمل په منځ کې اشتراک دغه خبره نه هله وایا وسالی دا ده ايجمع چې جمعواله وکي دا وی چې دا باندې شریعت نه راغلی لم ي... لم يريد بجواز دليل الشرع من النص اجماع قياس فيبقى على اصل حرمه اصل حرمه باندې پاتې اجر مجهول لو ترې یا معلوم ته تیار شوم لئن وسالی دا ده ايجمع بين البدر والبقر د کامران شي چې دا صاحب الارض نه ده او په صاحب الارض باندې زمکه هم شو عمل خو شي مثلا باندې اه وانه لا يجوز ايضا دا هم جائز نه ده ولي لانه لا يجوز عند الانفراد دا تنها تنها چې هم جائز نه ده څنګه که ورته ویل چې زه به خالي بزر در کوم لکه دا مخکې صورت رب العالمین زما کمر ستاوي عمل به هم ستاوي بقر به هم ستاوي نو دا انفرادن جایز نو چې دواړه جمع شول چې دی ورته چې خیر بدر بم زدر کوم بقر به هم زدر کوم خو لیکن زما کمر ستاوي او عمل به ستاوي رب العالمین د به طریق لا اولاد جایز شو مثلا دې دواړه کوم غیر جایز صورتونه دي عقد وسه خبر مې غریبانه اوس مکه راشنه سوله غلم یې وکړل اوس نو څه شي کیږي اوس دا بیان کړي قول خبر خارج فی الوجهین لصاحب البذر چې کوم د ځمکې نه راوځي په دواړو وجهینو مذکورین کې دا صاحب البذر دی فی روایت اول ته بلکې سور کوي اجر می سل لازمه کې ورکړي په اعتبار می سائل مزارعات فاز د قیاس لجات قیاس کولو په باقی مزارعات فاسد ومن او فی روایت په روایت کې دا راغلی لصاحب الارض زمکه چې چاوي دا ما خرج من الارض دا هم دا اغي کته خو یو تخم نه چولای نو موږ بوایو چې دا تخم واکې دا صاحب الارض د صاحب البذر نه په قرضه باندې واخلي کته نو په قرضې څنګه اخی ته هغه قبضه نه ور باندې راغلی سینه راغلی قبضه نه وای چې الکه دا تخم د دې ځمکې سره متصل سو پاره کې راشنه سره مو وای لکه حکمن صاحب الارض قبض کړای دا قبض کړای دا خو شو مسله باندې نو فائدہ به څه شي فائدہ به چې سوره تخم قیمت وي ها هغه ادم کیلات موضوعات قبیلین نه لکه چې هغه دی ولور کې شل سره ور کړی چې ډیر شری په کې چولې کې شلی په کې چولې کې نه یې چولې پیګه او قربان خدم او فی روایت من سالو ارد ویسیر گرزی کی سالو ارد مستقرزا طلب د قرض کو قرض للبذر تخم لنا قابضا قابض سلوه دی بذر ولی بیت ساری فسود متصل کدل د بذر بی ارضی د زنک لکی د صاحب الارض سره قال مخدب القال پوری د متعلق ارد دی رسم شکر دی ویلش الحمدلله